د مصنف رحمه الله او د امام سکاتی رحمه الله د کلامونو منځ کې تطبیق کړی ګوره د مصنف د کلام مطلب دا و چې ورځ لږ شي څه لږ شي ورځ ختم شي څه راشي مطلب دا او صاحب د مفتاح علامه سکاکی هغه د آیات مطلب دا ده چې شپه ختم شي څه راشي ورځ راشي بظاهر د الفاظ مطلب دا راوځي او دا خو تعارض راغی په من د مفتاح د سکاکی او د مصنف کی او حالان کې دا تلخیص کتاب نه تلخیص دا ماخوذ د مفتاح العلوم نو په منځ د ماخوذ او د ماخوذ منه کې څه راغی تعارض او تناقض دا ښه خبره نه ده که نه مطلب دی د دې لپاره بعضې مولیان کوشش دا کړی چې دوه کلامونه منځ کې څه کوي تطبیق کوي او تطبیق څنګه کوي اصل سره د نفس الامر سره برابر کلام هغه د تلخیص ته مناسب خو تعویذ په کلام د سکاتی کې کوي څه مسله څو جواب کوي څلور جواب کوي سکاتی په کلام کې راغلي دي ان المستعار له ظهور النار من الليل دا په کلام کې قلب ده په کلام کې څه ده نور ولي استاد کلام کې قلب ده قلب نه ظهور ها ظلمت الليل النهار دا ظلمت الليل والا کرایا مخفی بوزو نهار بوزو کو مدخول لجارة پارا بوزو من دا پارا وش مسئلہ بھائی وصبح وائی ظهور ظلمت الليل دلته ظهور پر نشته په خپل حال باندې پاته خو ظهور په معنا د تمیز باندې ده نو معنا دا ظهور الله را جدا کول د ورځې من ظلمت الليل د تیارې د شپې نه چې لکه تمیز د نهار او ظلمت الليل نه نه لکه مت خو دا ظهور د نهار څو لکه حیو په چا باندې په ظلمت الليل باندې او چې دا د ورځې نو څو پاتې راځي تاسو وي وحاول یا کړی دی بعضهم بعض مليانو التوفيق د جمع کېدلو د تطبیق بین کلامین بند کلام مصنف او سکاکی کې په څو طریقو سره دوی طریقو سره اول بیا حل مفتاح مون کلام د مفتاح به بلا استاد ور قیاس حمل کو على القلب کلام کې سره قلب ثم اي ظهور ظلمه الليل رقیبان چغل بازان او لکه وای چې لامل څه شیطانت کوي اني احبها چې زور سره محبت کوم نو خفه کېږه ما وتلک شکات ظاهر عنك عارها شکایت چې کوم نه زائد لګل عارستا دا پر پر شرم نه ده ولې ځکه دغه خبره به تول زکه به تول زره نه تاسو کې لکه نو پتا څه بدی نشته لکه نه بکو په دې کې نه پوهیږم نو په صرف کي چي په معنی د نهي سره سي منزوع ايحاء او منزوع عنه سوي کوم دلکه ويل ګڼي او په معنی د اخراج سره چي شي هلکه ويل مخرج وي بل مخرج منه وي عنه نه ته منه نو مخرج هلکه شاف وي تنزي ايحاء چمړه خبر پی کنه وګورئ چمړه په خپل حال باندې څه مونږ راځي خوش مسلمان او چې د راځي په معنا سي معنا یې شمله راوي ته شاک په خپل څه دی نو په دې صورت کې لکه وا ټیک شو لا اخراج سره کړه د نهار سره کړه سره د مکان خبر برابر مثلا خلل ها چې یو ختمېږي بل بس او دا شی په اور کې څه شي اصل شي د تو پاور پیدا په نسبت سره ما قبل ته په نسبت سره څه ده ما بعد دلته هر ولا کایا چې دا دومره لوی شپه دا دومره لوی ورځ نه وي ولا راوته نو موږ دا چې متصل وای ورته ځکه ډېر ډېر ما ورته پکاره وصباح النهار الذي مقدر طلوع فجر اتوسط اگر په منځ کې شوی ده د چا په منځ کې بین اخراج الله په منځ راوستلو د ورځې کې نه لای ګورم نه دا تیر شپه ده دا تیر شپه ده دا څه ده ورځ ده دا راتلونکې څه ده اوس دا ورځ د چا راوستل شوې او دا زمانه د نهار ده یو نهار ده یو څه ده زمانه ده زمانه ده هغه ده د تیر شپې او د راتلونکي شپې په څه کې ده خبره پوری کنه پوری او ان تاسو ته راغلي د قمن د اخراج نهار کې من الليل سابق او بين دخول ظلام په ظلام سره لا هیڅ راتلونکي شپې خلاص ورځ راغلي نو پاګل په فلسفه کار ثم فقال وعلى هذا بنا پرې باندې چې عظمت شان دخول السلام وحسن اذاعه داسې کی کما قال تعالی و اخراج النهار من الليل راوتل د شپې د ورځې د فاجاو فسنا غهار راغی او هو دی الک سره نهار دخول له او شو مثلا دا حکومت چې کله سره په معنا د څه شي څه مخالف دی دا معلومیږي چې دا نزعه ضرب الشمس راغله د هغې نه بعد بیا له کرایه څه راغی بیا ناګهانه څه تیارې نه دي خو نه بلکې چې کله نظر شو نو شمس لګیا وه د ابتدا د نظر شمس سره هلکه وایه